انعام انعام چارپیانو ته وایي چون کې دې صورت کې دا ټکې راځي نو د دې غون صورت نامه ده سوره انعام مکی صورت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی د نورو مکی صورتونو په شان په دې کې به هم زیات زور په اصلاح د عقیدې وي چې زمونږ او ستاسو عقیده درسته شي خاص کر د توحید مسله د رسالت مسله او د باز بعد الموت مسله دا به بیانیږي زور به زیات په دې کې په توحید باندې او په نفع د شرک باندې به مسلمانانو چې کامیابی غواړی د توحید کلکه پابندی کوي او د شرک نه سخت نفرت کوي تر دې پورې چې شرک نه کوي خو چې هغه د کار رنګ او هیئت د شرکي د هغې نه ځان بچ کوي مثلا داسې ځای کې مونځ مه کوې چې مخې ته قبر دی ته خو سجده کې د الله دپاره کې دا شرک نه دی خو که بل کس وویني نو هغه به وایي دا قبر ته دغه کوي سجده کوي نو سبا به بیا بل هم راځي وایي پلاني ماما قبر ته سجده کړې وه زه به هم وکړم نو شرک نه ځان ساتې د توحید پابندي کوې او بیا به په دې مسله باندې تقریبا نه دلیل عقلی پیش کی چې یو الله دی چې هغه لایق د عبادت دی بل څوک لایق د عبادت هغه نشته په دې به نه عقلی دلیل پیش کی بیا به څه نقلی دلیل پیش کی د انبیاو نه چې ګوره پلانی پیغمبر د توحید خبره کړې ده پلانی کړې ده پلانی کړې ده پلانی کړې ده دا ورته پیش کی ورسره به ځنې شبهات ځنې اعتراضونه یي د کافرو هغه د کافرو اعتراضونه به دغه کوي جوابونه ورکوي رد شبهات المنکرین د دې منکرو خلکو بعضې اعتراضونه دي د هغې جواب به وي ځینې ځای کې به داسې طریقه د دعوت او د تبلیغ هلکه دې کافرو ته چې موږ دعوت ورکو څنګه به ورکو دا قرآن چې ورسو څنګه به ورسو دا بیان به کېږي ښه اول دعوه بیانوي الحمد لله تمام تعریفونه ټول صفتونه لله دا خاص الله لدی ټول تعریفونه ټول صفتونه لله دا خاص الله لدی نو چې تمام تعریفونه هغه خاص الله لشو نو یو د خدایت صفت د الوهیت صفت دا هم خاص الله لشو نو مطلب دا دی چې دا دعوه شوه چې تمام تعریفونه چې دي خاص الله له دي په تعریفونو کې یو صفت چې دی هغه د الوهیت دی د خدایتوب دا د خدایتوب صفت چې دی دا هم خاص د الله سره دی دا که یو الله لایق د عبادت دی بل څوک لایق د الله د عبادت نه دی ولې زه درته وایم که نه دا لاکې خان ولې نه دی د علاقې نواب ولې نه دی د اوس به منبران جوړ شي دا منبر ولې نه دی وایي هلکه د دوی کارنامې نشته او که کارنامې دي نو هغه د چا دي هغه د الله دي دی الذي خلق السماوات دی دلیل دی الذي هغه الله خلق السماوات چې هغه پیدا کړه اسمانونه والارض او ځمکه هلکه زمونږ ټولې فیدې یا د اسمان نه دي یا د ځمکې نه دي نو خالق السماوات څوک دی خالق الارض څوک دی خلق السماوات چې هغه پیدا کړه اسمانونه والارض او ځمکه یو وجعل الظلمات او دغه الله پیدا کړې تیارې والنور او رڼا دا یو یو دلیل دی اسمانونه هغه پیدا کړه ځمکه هغه پیدا کړه تیارې هغه پیدا کړې رڼا هغه پیدا کړه وجعل الظلمات او پیدا کړې هغه تیارې والنور او رڼا ځینې خلک وایي مراد د رڼا نه او د تیارو نه دا ظاهري رڼا ده او ظاهري تیاره ده د اوس رڼا ده نور راوخت چا وکړو یا د دې نه یو څو ګنټې مخکې تیاره وه دا چا راوستې وه لیکن عام استادان وایي چې نه مراد دلته د ظلمات نه ګمراهي ده او د دغه نه د نور نه مراد د هدایت الله پیدا کړو الظلمات گمراهی او ون نور رڼا خالق د گمراهو هم الله دی خالق د هدایت هغه هم الله دی دلته بیا طالبان سوال کوي چې ظلمات ذکر کوي نو جمع ذکر کوي او چې هدایت ذکر کوي نور نو هغه مفرد ذکر کوي دا ولې دی کې څه نکته ده مزری استاز د دې دا جواب کړی دی په دې تاسو هم پوهیږئ چې اسباب د ګمراهۍ هغه ډیری که د هندوتوب په لار باندې ګمراهۍ ته ځي هم تلی شي که د عیسیتوب په لاره باندې ګمراهۍ ته هم تلی شي که د یهودیت په لاره ځي هم ګمراهۍ ته هم تلی شي که د غلطو خواهشاتو د بدعاتو په لار باندې ځي هم ګمراهۍ ته تلی شي د هغې اسباب ډیري نو دا یې جمع راوړله او د هدایت اسباب یو سبب دی ښه هیڅ صورت کې به وایي ته هدایت ته ور نه شي چې کمې پورې په لار د اسلام نه روان شوی د هدایت لاره یوه ده چې هغه اسلام دی نو ځکه دا دغه راوړو مفرد وجعل الظلمات او پیدا کړې هغه تیارې والنور او رڼا ثم الذین کفروا او بیا هغه خلک کفرو چې هغه کافران دي ثم د دې نه پس هغه خلک کفرو چې هغه کافر کفر کړی دی هغوی ثم الذین کفرو بیا هغه خلک چې هغوی کفر کړی دی بربهم یعدلون دا بربهم که دا د کفرو سره ولګوی نو هم صحیح ده او دا بې نه ده دا بې په معنا د عن سره دی هغه خلک کفرو چې هغوی کفر کړی دی نه نه چې دا ما وی کفرو سره ولګوی نو دا کم خلکو چې هغوی کفر کړی دی بربهم کفر په چا کړی دی دې په خپله معنا سره والی په خپل رب نو دا خلک چې دي یعدلون دی برابرۍ مخلوق د الله سره عدله یعدلو معنا دی برابرول تاسو عدل څه ته وایې انصاف ته نو هغه خلک چې هغوی کفر کړی دی بربهم په خپل رب نو یعدلون هغوی برابرۍ غیر د الله سره مخلوق د الله سره او که دا دا بې ماوې راواخلې او د دې رستو یادلونه سره ولګوې هم صحیح ده خو دا بې بیا په معنا د عن سره دی هغه خلق چې هغوی کفر کړی دی بې ربهم د خپل رب نه یعدلون اوړي د الله د دین نه د الله د کتاب نه اوړي عدله یعدلو چې دې سره عن راشي نو په معنا د دغه سره د عدل عنه واوړې د هغې نه نو هغه خلک چې هغوی کفر کړی دی په خپل رب یعدلون هغوی برابروي غیر د الله سره دا هم د هغه مخکیني دلیل یو حصه ده دا ځان له دلیل نه دی هو الذي الله هغه ذات دی خلقکم چې هغه پیدا کړی تاسو من توینن د خټې نه الله هغه ذات دی چې هغه پیدا کړی تاسو د خټې نه هلکه د خټې نه موږ څنګه پیدا کړي یو جلالین استاد خو ځان اسان خلاصوي وی دلته په اعتبار د باباجي سره آدم علیه السلام سره الله موږ د خټې نه پیدا کړو یعنی زموږ نیکه د خټې نه پیدا کو چې د هغه د خټې ډانچه یې جوړه کړه او په هغې کې سا واچوله لیکن نور استادان وایي چې نه دا عامه خبره ده زه هم د خټې نه یم تم د خټې نه بل هم د خټې نه دی هلکه زموږ بدن د څه نه جوړ دی د غذا نه د خوراک د شینو نه او دا د خوراک شی نه د څه نه جوړ دی غنم د څه نه جوړ دی د خټې نه ګورې دا کارخانه کې نه دی جوړ یا دا سبزیان د څه نه جوړي د خټې نه نو الله هغه ذات دی خلقکم چې هغه پیدا کړی تاسو من توینن د خټې نه ثم قدوا او بیا الله مقرر کړه ستاسو د پاره اجلا نیټه هلکه مدام به نه یې خام یو نیټه یې دله مقرر کړه خیره سره چې هغه نیټه رالی که نه نو بیا به زه مرم او ته به مرې یو دا نیټه شوه و اجل مسمه او یو بله نیټه ده معلومه عنده په نیز داغه بیا چې خیر سره مړه شو نو بیا زمونږ یو بله نیټه ده یو وخت دی هغه وخت چې مونږ ورلو بیا به د قبر نه راپاسو و اجل او یو بله نیټه ده مسمن معلومه کړی شوی عنده په نیز داغه ما وی چې هغه وخت راشي هغه نیټه نو په هغه وخت کې به بیا باس بعد الموت نو معلومه شوه موږ له دوه نیټې شوې ښه یو د مرګ نیټه ده چې هغه مقرر ده او یو د باس بعد الموت ده چې هغه مقرر ده دا خو د الله قدرتونه دي ثم انتم او بیا تاسو چې یې تم ترون تاسو بیا شک کوئ د الله دومره قدرتونه او تاسو بیا راځئ د الله په خبرو کې شک کوي وهو الله او دق الله دی فی السماوات په اسمانونو کې والفی الارض او په ځمکه کې دا الله چې د هغه عبادت کیږي نو ګورې دا یوازې په ځمکه کې نه کیږي ښه څنګه چې په ځمکه کې کیږي دقسې چې دی نو دا دغه کیږي په اسمانونو کې هم کیږي وهو دا هو ضمیر نه دی دا راجع کې الله ته او دا الله د هغې خبر شو خو یو اسمی دا عجیبه مسله ده کله اسم په معنا د نامې سره راځي لیکن کله نا کله مختصر استاذ وی اسم په معنا د صفت مشهوره سره راځي لکه موسی علیه السلام یو موسی علیه السلام دا نامه ده د یو خاص پیغمبر لیکن کله دا راځي په معنا د صفت مشوره سره نو د موسی علیه السلام صفت مشوره سو د باطل مقابله دا رنګ فرعون دا د یو سړي نامه ده لیکن کله ناکله په معنا د صفت مشوره سره راځي نو د فرعون کار سو ظلم نو خلک وی کنه لکل فرعون موسی د هر فرعون د پاره موسی نو الته مطلب سره د هر ظالم د پاره مقابله ولی نو دلتم الله یو دا الله د الله نامه ده خو یو د الله مشهور صفت څه دی معبودیت چې د هغه عبادت کیږي نو دلته کې به د الله معنا والې معبود وهو او دغه الله چې دی الله دا معبود دی فی السماوات په اسمانونو کې هم د هغه عبادت کولی شي و فی الارض او په ځمکه کې دا خو د قدرتونو بیان علم یې څومره دی یعلمو د الله عالم دی سرکم په پټه خبره ستاسو و جهرکم او په ښکاره خبره ستاسو و یعلمو د الله عالم دی ما په هغې تکسیبون چې تاسو یې کسب کوئ استاذ به هم دا وي زه به هم درته ووایم دا سار چې تاسو راځئ او رامنډې وهئ او چاله سبق له ځو په دې ګورئ الله عالم دی ښه نو چې الله عالم دی نو ته الله به اجر درکوي وما تأتیهم او نه راځي دوی ته دې کافرو ته وما تأتیهم او نه راځي دوی ته من آیت یو نښه نشانه من آیات ربهم د هغه نښو نشانو د رب د دوی نه الا کانو عنها مګر وي دوی د هغې نه معرضین مخ ګرځوونکي کله چې د الله د قدرتونو نشانې ورته راشي لکه د رسول الله صلی وسلم مکې خلکو ته یو لویه معجزه ښکاره کړه شق القمر سپومې ورته په منځ وچاودېدله یو یو خوا لاړه بله بل خوا لیکن بیا دوی خبره هم نه منله وما تاتیهم نه راځي دوی ته من آیت یو نښه نشانه من آیات ربهم دا غنخو نشانو د رب دا غوینه الا کانو عنها مگر وی دوی د دغه نخنه معرضین مخ ګرځونکي عبرت نه حاصلوي بیا د تخویف دنیوي فقد کذبو یقینا دوی دروغ ویلی دي بالحق حق ته هغه حق خبره چې قرآن مجید وه دوی راپاڅېدل او دې ته وی دا دروغ دي لما جاءهم هر کله چې دا حق راغی دوی ته فسوف یأتیهم زر دې چې رابشي دې خلکو ته انباء ما خبر د هغې کانو به یستهزئون چې دوی به د هغې پورې ټوقې کولې دا کم قرآن پورې ټوقې کوي دا کم دین پورې ټوقې کوي د دې خبرو انجام به دوی ته راشي بیا دې د تخویف دنیوي یو څو نمونې هلکه د دنیا د عذاب الله د عذاب نه ولې نه یریږې لږ تاریخ وګوره د نوح علیه السلام قوم ته وګوره چې د پیغمبر په مخالفت وسره الله څه وکړو عاد قوم ته وګورئ سمود قوم ته وګورئ الم یرو آیا دې خلکو نه دي کتلی کم اهلکنا چې څونه موږ هلاک کړي دي من قبلهم مخکې د دې موجوده کافرونه من قرن قومونه من قرن قومونه مکناهم من قدرت ورکړو اغوی ته فی الارض پس مکه کی مکناهم من قدرت ورکړو اغوی ته فی الارض پس مکه کی قدرت هم وته پس مکه کی ورکړو ما هغه اغمره اندازه ما هغه لم نمکن لکم چې من قدرت نه دی درکړی تاسو له موجوده کافرو د مخکنو کافرو ته الله هغه طاقت ورکړی چې هغه طاقت تاسو ته نه دی درکړی شوی لیکن چې د خدای عذاب راغی نو ماوی دغه نشو ورته ټینګ نشو سمود قوم ته ګورئ د دې طاقت بیا اندازې دی تاسو ته ما خبره کړې وه استاد صاحب به یو استاد هغه د سعودي کې ډېر وخت تېر کړی و نو هغوی وایي موږ چې امتحان وشو نو بیا په چکر باندې لاړو دغه ته د حجر ته دا د سعودي علاقه ده وی هغه غر هم کتو په دې غر باندې دا جبل نه دی چې دا جبل باندې دا غر والی دی نو داسې یې والی دی لکه دا دیوال چې تاسو ووهئ او دا لیکه پکې لاړه شي داسې بیا دا جبل چې پې وهلی و د دغه کې به کنده تلې وه په دې تیږه کې دومره طاقت و دغه تاسو ګورئ که درې کاله غر داسې وهې وهې وهې پکې به یې دغه جوړې نه کې کندې هغه به چې یو غرز ورکړي پکې کنده جوړه کړه دومره طاقت یې خو چې د خدای عذاب راغی ورته ټینګ نشو و ارسلنا السماء او راورو راورو منګه باران سماء اسمان ته وایي دلته معنی کوي باران و ارسلنا السماء او رو ورو موږ باران علیهم په دوی باندې مدرارن ډیر راوریدونکې مدرارن ډیر راوریدونکې مطلب دا دی زما په احساناتو مو وجعلنا الانهار او موږ ګرځولي و نهرونه تجري چې هغه به روانو من تحتهم لاندې د هغوی نه د هغوی د باغونو لاندې به روانو خو چې ما وې د خدای عذاب راغې نو دا دې بیا ټینګ نشو فاهلکناهم من هلاک کړه هغوی بذنوبهم په سبب د ګناهونو د هغوی وانشأنا من بعدهم او پیدا که مونږه پس د هغوی نه قرنن آخرین قوم نور قوم نور یو ځای کې دي فما بکت علیهم السماء والارض هیچا یې پوښتنه ونه کړه نی اسمان پوښتنه وکړه او نی ځمکه پوښتنه وکړه و انشأنا او موږ پیدا کړو من بعدهم پس د هغوی نه قرنا آخرین قوم قوم نور کافرو یو د اعتراض وکړو چې دا قرآن چې راځي نو دا په یاد باندې دته ویل کیږي په کار دا ده چې دا قرآن موږ ته د الله د طرف نه لیکلی راولیږلی شي نو بیا به ومنو نو الله تعالی وی دا دومره زدیان او عنادیان دي که ورته کاغذ راولیږم کاغذ او دا دغه ورته په کاغذ ورته راو دا کتاب ورته په کاغذ کې راولیږم او داسې ګوتې هم پې وویې او ښه تسلي وشي بیا به هم وایي نه مړه دا د الله کتاب نه دی داسې موږ دماغ خراب شوی دی سحر را باندې شوی دی جادو را باندې شوی دی کتاب منځ کې نشته هسې موږ ته کتاب ښکاري ولو نزلنا که چېرې موږ رالیږلې وې علیکه کتابا په تا باندې کتاب او دا کتاب لیکلی وی فی قرطاسن په کاغذ کې قرطاس په معنا د کاغذ سره راځي فلمسوه او دوی ګوتې والې وې په دې کاغذ فلمسوه او دوی مسه کړې وې دا بایدیهم په خپلو لاسونو شی چې په لاس پې ووایه نو ښه پوره تسلیت مې لوشي لقال الذين كفروا نو ویلې به وي هغه خلکو کفرو چې هغوی کفر کړی دی ان هذا نه دی دا الا سحر مبین مګر دا جادو ښکاره دی منځ کې نه کتاب شته او نه بل څه شته دا هسې نه کتاب موږ ته کتاب ښکاري بل اعتراض دوکه دوی په رسول الله به یې کو چې ته د الله پیغمبر نو علی به دې ومنو چې تا سره ملایکی وي یو طرف ته ملایکی وي بل طرف ته ملایکی وي چې ته خبره وکې نو ملایکی وي او دا خبره رښتیا وکړه د دې اعتراض دا مطلب دی پیغمبر دی ته یې خو ستا د شهادت دپاره د تا سره څه وي ملایکی وي نو الله وی وقالو اوی دی مشرکانو لولا انزل علیه ولی نشی نازل ولی په دی پیغمبر باندې ملکون ملیکه په کارو چې هغه ملیکه وي او د ده سره یا لکه دا داسې غټې خبرې دي چې که ستاسو دا درخواست ومنلی شي او دی پیغمبر سره ملیکه راشي نو ګورې بیا یا ایمان دی ستاسو او که ایمان هم رانوړو نو مهلت هم بیا نشته بیا یو درس دی عذاب در دغه دی عذاب دی ولو خ ولو انزلنا ملکا کشر منگ را لیگلی وی ده دی پیغمبر سره ملیکا نو ماوی بیا با مهلت نوخه یا به دعوت قبلولو او که دعوت قبلول نه نو بیا به عذاب و لقضی الامر نو فیصله به شوې وې د کار د دوی بس بیا به غوسه فیصله وي یا ایمان او یا عذاب ثم لا ینظرون او بیا به دوی ته مهلت نه وي ورکړی شوی دا بل اعتراض دی اعتراض دا دی چې الله پیغمبر رالیږه نو انسان یې ولې راولیږه د سره به انسان نه رالیږلې الله به ملایکه رالیږلې وې ملایکه دویم اعتراض خو دا و چې پیغمبر دې همدی وي خو ملایکه دې ورسره وي دریم اعتراض دا دی چې نه انسان دې پیغمبر نی ملایکه دي د هغې جواب دا ورکوي ښه رونو چې تاسو ته ملایکه پیغمبر راغلی وي نو په خپل شکل به وي که د انسان په شکل به وي که ملایکه په خپل شکل وي نو د ملایکو نه خو موږ افاده او استفاده نه شو کولی موږ سره به دلته څونه ملایکې وي په خپلو کې لګیا دي موږ د هغوی خبرې اورو که ملایکه په خپل شکل راغلی وي نو بیا د هغې نه تاسو فایده نه شو اخیستی او که ملایکه مې د انسان په شکل کړی وي نو بیا به هم دا لانجې کولې چې دا انسان دی او موږ د انسان خبره نه منو ولو جعلناه که چېرې موږ ګرځولې وي دا پیغمبر ملکن ملایکه نو ملایکه خو په خپل شکل نشو راتلی د انسان په شکل به راغلی وي لجعلناه نو موږ به ګرځولې وي دا ملایکه رجلا په صورت او په شکل د سړي نو بیا به تاسو وی د انسان دی وللبسنا او موږ به خلط راوستې وي موږ به التباس راوستې وي علیهم په دوی ما هغه یلبسون چې دوی په ځان باندې اوس التباس کوي دا اوس چې کومې لانجې کوي بیا به هم دا لانجې کولې چې وایي دا خو انسان دی او موږ انسان نه منو ولق بیا رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته الله تسلی ورکوي چې د دې ابو جهل او د دې بل او د بل په دې ټوکو باندې خپه کیږم ولقد استهزئ یقینا ټوکې کړی شوي دي برسل د پیغمبرانو پورې من قبلک مخکې ستانه ستانه مخکې هم د انبیاو پورې ټوکې شوي دي خو د خدای عذاب راغلی دی او دا ټوقې کوونکي څه کړي دي نیست او نابود کړي دي فهاقه د هاقه یو معنه دي راتللو او یو د حاق معنی دی ګیره کول فحاق نو راغې او ګیره وکړه بالذین په هغه خلکو سخرو چې هغوی به ټوقې کولې منهم د دې کافرو نه په دې کافرو کې چې کم کافران ټوقې کوونکي وو په دې ټوقو کوونکو باندې رالل او ګیره وکړه هلکه چا ګیره وکړه ما هغه شي کانو به یستهزئون چې دوی به د هغې پورې ټوقې کولې ټوقې به یې د الله عذابونو پورې کولې عذاب چېرته دی سار له نه مړه نن یې راوله داسې وکړه هغه عذاب راغی او په دې خلکو باندې راغی او د دوی نه ګیره وکړه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خير من الأولى دعا وکړئ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 شوي دي دعا یې غوښتلې ده چې زما بچو ته دعا وکړي چې الله د دوی نه د دین خدمت والي الله دې د دوی نه صحیح خدمت د دین والي الله دې زموږ بچو نه هم د دین صحیح خدمت والي د بازار خلکو ته د قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دنیا او د آخرت کامیابی نصیب وګرځوي وصلی الله تعالی